وی فذالک العلم النافع دا علم نافع دې زړه کې دې زړه کې نور دې دې د سنت کوشش کوي د بدعات او د ابطال کوشش کوي دا علم نافع دې وعلم علی اللسان او بل علم دې چې تش پجبه دې پجبه ظاهر روان نه خو زړه ته نور او اثر ورکته شوی نه دا الله حبیب په فرمایل الله عزدر نه پناهي غواړم دا غ علم نه چې فائدہ نه ورکړي تش پجبره او د مړی نه ورکته نش رواه الدارمیو د دې حدیث روایت امام دارمی رحم الله کړی